د کابل ولایت څخه زموږ محترم اورېدونکی ناراویدین عمرخېل لیکي چې عسر زکات خیرات وغیره بغیر د پلار د اجازې نه جایز دي او که نه دا ورور ته باید ووایم چې د هغې سره زکات خیرات صدقات دا چې دا زوی ادا کوي ایا د زوی خپل مال دی او که د پلار که د زوی خپله ګټه وي خپل شخصي مال وي دې اجازه د پلار کولی شي چې زکات وباسي حشر وباسي خیرات وکړي صدقه وکړي اما که مال د پلار دی او دا زوی د پلار سره په یوه ګډ دی په یوه کور کې او تنها و تنها مال د پلار دی یا نو دی اجازه نه لري د بل په مال کې حضراتو دغه تصرفات دا منع دي دا نه دی روا یا که زکات وباسي که عشر وباسي هغه به په اجازه د پلار وي که د خیرات صدقه کوي هغه به په اجازه باندې د پلار وي په مطلب په خپل مال کې دا تصرفات کولی شي چې دا مال د زوی او د پلار په مال کې بې له اجازې د پلار دا تصرفات په شرع کې نه دی روا که د کلو پلار بېجاز ومدرجه بیا دغه زکات عشر وباسي والسلام